گران محترم اور جن کو مولانا مفتی سراج الدین سے دا دور تفسیر قرآن چې پچاس بارہ اٹھانوے باندې شروع شوې ده او په ستره ایک ننانوے باندې سر ته رسېدلې ده د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ اشاری توحید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 حلولیا چې عیسی علی السلام شکل د انسان دی پکې نه الله دی استغفر الله الله وای یقینا کافر دا خلق چې وای مسیح زوی مریم دی لکه بریلیان وو تر کر محمد خدا بر کایا او ویلو مسیح علیہ السلام و بنی اسرائیلو بندگی د الله او کوي چې معبود دې زما استادو یقینا چا چې شرک وکړ الله سره فقد حرم الله علی الجنه نو یقینا تویټ کې کړه الله پاک باندې جنت جنت ته تویټ کې شو وی توی باندې ټکی شنو زوی شي اوري توی باندې ټکی حرام دی مریم او عیسی ته الی هوای نو دوی دواړو خړل به خوراک ا چې خوراک خوري نو پټی ته محتاج دی خرو ته محتاج دی کلالانو ته محتاج دی خرو ته محتاج دی لوار ته محتاج دی ترکان ته محتاج دی ا چې بیا دانی راړي کوته نو بیا زنانو ته محتاج چې دانی اچا کوي خري ته محتاج چې ماشين لوري اچې بیا وخوري نو کله کله په دې خاري کې چوډیان اړتالو کی چوډیان ته محتاج وارث ته محتاج دی چې په خپل د ارث محتاجي هغه بل الهي څنګه شو مریم او عیسی علی السلام هغه خو ډوړې خورلې ده چې ډوړې خوري مهربان هغه ګور اعلان شي کوي جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلاو سے مدد مانگنا ہے کیا اگر نه مدد غواړي ته او دواړه چې خورل به خوراک وګوره څنګه مونږ بیان او دوی ته نه خي بیا وګوره چرته دوی واړول شو یا یؤفکون یا تکذیب کوي وایا او بندگی کوئی تاسو بیر الله دا چا چې وسنه لري تاسو لره د zarar او وسنه لري تاسو لره د فائدې او الله دې اوریدونکو عالم وایا وال کتابو بدعات مو کوئی په خپل دین کې لا تغلو بدعات مو کوئی سیتی معنی کوي بے مناسب ناق مور پسی کی گئی د خواهشات د قوم گمراه شو پوخا گمراه کړو ډیرو لارا او گمراه د نیغ لارې نه وی بدعتي پسې موږ کیږي نه کیږي خو نیت به داسې کوي نیت کوم دی امام پسې چې زلو ازلو زلو دی گمراه وو خلق گمراه کوي او د گمراه نیت می کړي کیږي وای قد ذلوا من قبل وازلوا كثيرا ما والی پیش کړي و سړی په ډیران کې ناس ته خلا د بدایتي پسې مونږ نه ډیران کې کینا په دې ډیران کې ناس دخلا چې دې په زموز کوي ډیران کې ناس دخلا قعود علی المزبله په ډیران باندې ناس تکې نو دا ډیره خلا بدعتي په سیودريږي کله زلوا من قبل وازلوا كثيرا وازلوا عن سواء السبيل اغلار باندې مزه چې نظر پیونه لګي خبيث باندې لار بدلکه ادې پسې ودرېږي ویمز کومه ویمز دی وای چې نه کېده او مز شو په ډیران باندې یو درې د مز می ګور خو شو اوري کی وای کو کزل استا په ډیران کیږي وزل وان سوای سبیل لعنت کړی شوی د کافر د بنی اسرائیلونه په جبه د داود او د عیسی زوی مریم دا پدې چې دوی بنا فرمانی کو و دې زیاتې کوونکی او و دې دې بنا منی کو د بدونه چې کو به هغه منکر منکور ډیر بد دا چې دوی کوونکی ویني ته ډیر لاره دوی نه اوړي کافر ته ډیر بد دا چې مخ کې لګلو دوی نفسونو چې غصه شو الله په دې پزای کې وې دوی همیشه کو دې ایمان راوړ کې په الله او پیغمبر او پاک کتاب جرالې کړي شوی دتا دی بانو نسلی دوی لار دوستان لیکن ډیر دو دوی نه دی فاسقان خامخا تبو مومی سخت خلقنا په دشمنی سره د پاره د مؤمنانو يهوديان او مشرکان مشرکان او يهوديان د مؤمنانو دي دشمنانو او خامغا تبو مومی دیر دو دوی پمین سارا د پار د مومنانو خلق چې وای مونږ یو عیسایان نو څه مطلب شو مشرکان او يهوديان دشمنان دي د مؤمنانو او عیسایان دوستان دي د مؤمنانو استغفر الله دغه خبره ختم شو ان نصارا حضرت شیخ القران رحمت الله علیه فتوا ولیکل انګريز او ټول مليان جمع کړو وی چپړاسي ما په سراغه پولیسو وزیر عالم کمشنر ناز د په کرسي باندې او سلونو مليان ناز دي کته وی زود ریدم وی چپړاسي مال راغی وی جی دی مولا صاحب کینا مینه مجرم چې عدالت تزین هغه کینی نه هغه ودریږي وی چپړاسي راغی ته خو مجرم نه ته خو زمونږ ملمه وي څنګه ملمه چې قربه په کورسۍ ناز دی او ملمه با کته کینی نو دونه کورسۍ خو پر کول نشو ناغه کمشنر ولګیدو کورسۍ لته ورکړو په خپلم کې ناستو فتوا لیکلی دا هغه فتوا باندې لیکلی دي چې جرمني چونکه کافر دي او موږ اهل کتاب یو نو د مؤمنانو په کار دی چې زمونږ امداد یو کی او که په دې کې څوک مړ شي هغه به شهیدان وي وی مليانو دسته شروع کړ ټول دسته ته وی مال رااله نو ما زپاتلم چې دا جرمني کافر دی انګريزم کافر دی په انګريز زمونږ په ملک باندې قبضه کړي ظلم کړي نو مؤمنان له پکاده چې مخې د پازي چې د انګريز سره جګړه دی وکي چې خپل ملک نو شړي نو که بیا که موقع نو جرمنی ته دی ورشي کني نو جرمنی کې دی کنه کافر اری انګريز چا کولا کو وې دې زمګار ذکر خراب کړو دا ملک کې خودي دا کارونه کړی اری د انګريز مخالفت چا کړی او وظیفه به چا غسته ده ټول مليان او خلک جمع کړو تاسو کو چې د انګريز وای چې په دې ملک باندې نه راولم نه څنګه خوخه ده نو وی بس جی استاد خوخه ده چې څنګه وای د باب خېلو بچاګانو وی استاد خوخه ده نو زه خو په دې ملک کې دانه غواړم چې د انګريز لاس نه جوړ شي ځکه چې نه راځ نو زمکه قیمتي کېده او بیا بچاګانو کلا غستې شو بیا کلا غستې شو وی بس ټیک ده نو واپس یې کړو نو پکې نه 50 روپۍ به غستې دي وظیفه نو دا دا ملک دازي اوسم د کوم مليانو کوم پیرانو د انګريز وظیفه غزي ده لا بیرو کې داغي نمونه باقي درج دي او چا مخالفت کړي هغه پته ده خدا ملک دازي او به مومیت ډیر دو دوی نه نو انګريز د مسلمان دوشو استغفر الله معنا دا نه ده اوس معنی دا ده خامخا او به مومي ته سخت د خلقونه په دشمنی سره د مؤمنانو يهوديانو او مشرکانو او به مومي ته ډېر نږدې دوی په مين سره مؤمنانو د پاره هغه خلق چې وای موږ عیسایانو خو خبر وسته ده دا پدی چې یقینا باز دوی نه او کله چې ووري د الله کتاب چې را لګل شوی پیغمبر ته ویني ته سترګې دوی داری وحی د اوخ کو نه د وجدار نه چې دوی په جندلو د حق نه وای دوی الله مونږ ایمان لاره نو ولیکا مونږه مع شاهدین سره د بیان کوونکو او څه دې مونږ لاره چې مونږ ایمان نه راړو په الله او چې راغله مونږ ته د حق نه مونږ تم ساتو چې داخل به کې زمونږ رابو مونږ لاره زمونږ رابو سره د قوم صالحانو دا غنی کان شایان لکه اسماء نجاشی قران واوریدو فورن ایمان راړو ناغه انګريز چې قران واوریدو ایمان راړو یقینا د مؤمن دوست دی دانه چې انګريزان د مؤمنانو دوستان دي فاصابهم الله پس بدل ورکړو دوی لار الله په سبب دا چې دوی د باغچو رواني بې لاندې د ونو د نهرونه همیشه بې پاره کې او دا دا بدل د احسان کوونکو او خلک چې کفر کړو تکذیب کړو زموږ د آیاتونو دوی د دوزخیان نام باب ختم شو تر اخر پوری او په دې باب کې یو ذکر د ما حرم الله کوم څه الله حرام کړی دی دا غي ذکر لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم کوم سوزونه چې الله حرام کړی دی رسته دا غي ذکر بګیو او نفی د علم غیب د جناب عیسی علی السلام نه او ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم مبندوی پاک سوزونه هغه حلال کړی دی الله تاسو لاره الله سوزونه الله حلال کړی دی نو مبندوی په ځان باندې ولا تعتدوا الله تعالی رزق درکړه حلال پاک خورا او ویریږي الله نه هغه ذات چې تاسو په باندې مان راوړون کې نن سي تاسو الله په لغو سره استاس په سوګندونه کې دلته سوګن مسله راړه مطلب دا ک یو شی حلال او آزاد شری تا په ځان بند کړو دا بزن نکم او سوګن دې کړي نو سوګن مات کا کفاره ور کا اغشه وکا ولی تا په ځان باندې شی بند کړي الله یو شی نه بند کړي دی وای په ما چرګان نه دي نو چرګانو کار به نه کوم سوګند یو کړو نو سوګند مات کی چرګانو کار دی او کی دا الله نه ده بند کړي ولی په ځان بند کړو سوګند مسله ذکر راړو سوګند تفصیل مونږه بقره کې کړي وا درې قسمه سوګند وی یا لغوا دا د تیرشی زمانه کې یو کار کوم بیا یو کار شوی دی خیال دا او چې دا کار دا څه دی سوګن وکړو پکې دا کار هغه سينو قسم په خدای چې زید پرون په خبر ته تلې وو پکې نونو تلې خود د خیال کې دا او چې دی تلې نو د دې مؤاخذه نشته دا سوګن خنه دا خو کړو نو مؤاخذه نشته کفاره نشته الله دې ول نه کوي غموس تیرشه زمانه کې په یو کار کې دو سوګن کوي اپکی ناغسی نه دی شوی او د د پته وا چې شوی نه دی قسم په خدای چې زید پرون په خبر ته تلې وو تلې نو د د پته وا په دروغ سوګن وکړو دا غموس یعنی د دو کفاره نشته حنفی مسلک کې د دو کفاره نشته شوافی او پنځ باندې کفاره شته احناف پنځ باندې کفاره نشته یعنی جرم دومره لوی دی چې دنیا کې کفاره نشته حق توبه وباسي الله عفو کی کبایر کړي زنا قتل یمین غموس درې مناقضه چې آینده یا یو کار به نکوم بیا وکړو کوم بیا ونکړو قسم په خدای چې په خبر ته بنظم بیا لاړ نه بزم بیا لاړ زم لا نړ نو دې حال شو سو حنس نه مخ کې کفاره نشته حنفي مسله کې چې کله حانش نه بیا د کفاره ورکی نه بالمال نه بالبدن او کفاره هغه دا لس مسکینان لا ډوړی دو وخته یا جامات د گزاری یا چې د روزه درې روزي پر لپسې نن سي تاسو را الله په لغو سره استاس په سوګندونه کې یو زمینی مسله یو سری سوګن وکړو چې زید سره به خبرې نکوم نو دا خبرې دی کوي ور سره ځان دې هانس کې او کفاره دی ورکی خبرې دی کوي دا خبرې نو کول ډیر ګناه دی دا چې کنه کله کوي ما سوګن کړی چې فلانی سره خبرې نه کوم نو سوګن دې کړی نو لاس مسکلان ډوړې ورکا جامه ورکا هغه طاقت نه نشته نو روزي وساته خدا مو کو چې سره رحمی می قطع کوم په رواز دونه کې اتفاقان باندې سره رحمی کول ثواب دی نه ته ولی په ځان باندې پس کفاره دا لاسو کسلو ډوړی نشي ورکولې جامه نشي ورکولې غلام نشته نو پس فمن لم یجد پس چا چې بیان منته پس روزي ساتل دي درې روزي خدای من مسعود رضی الله عنه په قرات کې راځي متتابعات پر لپسې پر لپسې درې روزي بیا حانس کیږي او کفاره نه ور کوي تا خو د رب د نوم بیجتی دی وکړو دارنګي بیان الله تاسو نه کې خامخاتا شکر باسي او ایمان والو یقینا شراب او جواری او درگاهونه خمر پودر چرس پودر بنگ هر هغه شی چې عقل خرابوي یقینا چرس پودر والمایسر او جواری نصیب لاټری انعامی بان ولنصاب او درگاهونه درگاه ته چې کوم شی وړي شي دا ټول ګوره په دې ګراله مایسر جواری چې د دکاندار هغه شی جوړن کړي نصیب جواری ده د دو قسمت خره روپۍ دل راځي خو د ماشوم قسمت یې خنه ده نصیب خنه ده ورکوټ باندې بسکټ بسکټ یو شی پکې خره اوري غړې دې بیا خپل کور ته وړي د دو قسمت ډیر خره اوري او د ماشوم قسمت خنه ده اوري نصیب دې وسره وستا نصیب کې دغه کا کوړې ده او د نصیب کې روپۍ ده ځکه دکان کې ناز ده کنه و حرام خوري او دا اړمي بیا ټولو بیا لاټري کوي انعامي بان کوي او خاص کر په دې اخترو کې بیا سوزونه کوي اړمي په روزي دې لپاره ساتلې روزي کې خو دې لپاره چې لعلکم تتقون حرام رضان ساتي رجس من عمل شیطان گند د عمل د شیطان نه و د شیطان گند وی اری د شیطان غول کړی دی او د په په پرج کې اچولې په پلیټ کې په چمچو خوري وای وګورئ غول په چمچو خوري وا سړیا رجس من عمل شیطان دا خورده دا خورده چرته دا دا شیطان غل کړو او تاو خورو ریسم من عمل شیطان فجدنبو زانو ساتی داغنا لعلکم تفلحون شیب کامیاب یقینا اراده کوي شیطان چې واچي استاو ترمنځ دښمنی او طرف غني په شراب او په جواره کې شراب او جواره کې شیطان کوئی دښمنی پیدا کوي خمور تل عقل والسدون کې فل خمر دشمنی پیدا کوي یقینا اراده کوي شیطان چې واچي استاو ترمنځ دشمنی او طرفګنی فل خمار په پودرو کې په کوم کلی کې چې پودر خرڅيږي نو ګوره شیطان دشمنی جوړي خزاله پودر خرڅي نو شیطان دشمنی جوړي څوک اشته نه چې منی کې نه هیڅوګی نشته خو دې لپاره خطه کړی دی چې قران دی نه ویل کیږي نه دا چا منې کړو چې دلته پوډر خسته کړي کې نه دې لپاره یو مشر نشته خو دې لپاره شته چې قران منې کوي والمایسر ويصدكم عن ذکر الله او دلته ناروا کېدو دو دا دغه به کو جادو به کو نو څوک نو چې منې کړي فاغه ګن با د دې کلی او د چاپر کولو سو کسان به راټول کړو میاش کې یو ځل به ډوړې وکړو یو میاش کې یو ځل به ډوړې وکړو چې ډوړې به وخورو نه خل خو پي پکاري کده خري کده سپي پښوی دل خو د میاش کې ډوړی پکار ده د دې کلی مشران نو هغه مشران به ډوړی وخورو مشران به ډوړی وخورو د د دې مالک یو کسو هغه به کله کله عالمان راوسته چې بیانو کې چې دا ګن زمونږ د محلي نه لري شي یو ملای راوست ناغه ولې سل روپۍ ورکړي اوري دا خو یې ډېر خسړې دی اوري دا خو ولي الله دی اوري دا خو روپۍ وخوري اوري بیا مجبوری شو دا کار څوک نشو کوله بغیر د اشاعت نه اشاعت رااله الله غندري کړ فل خمر دا نور څوک نشته چې د منکرات ردو کی چاغه ګن لاړ هغه ټیکر کې ګن پیدا شو ناغه اشاعت کار یو کړو نو اوس بل یو دم پیدا شوې دی اوري هغه به ان شاء الله اشاعت لري کوي اوري بل څوګی نشته چې دا کارو کې فل خمر والمائسر خدی له ډوړی کې بس په ډوړی ډیر مینی و صدقکم عن ذکر الله من کوي تاسو لره د یاد الله نه او د مزنا فالحمدلله رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو د الله په دی ویش باندې موږ ډیر خراجیو اشاعت لا الله یو خو یو خا زاد ورکړې په دنیا کې چې چرته سم منکر دی نو دی برا پاسي او داغه سرکوبي وکړي الحمدلله علی ذلک الله موږ د خدمت واخلي الله موږ د خپل دین خادمان کی ګوره معاملې چپړاستوب څه شی دی هغه د پاره مینتونه او سوالونه نو د الله د دین خدمت ډیر لوی شی دی دا په ډیر په سوالونه کې ګوره دا په دې نه کېږي چې ته پروت یې اج بتانه خدای دین خدمت واغله دا الله ته جاړه الله نه غواړه چې الله ما د دین خادم کی چې ما د دین څخه خدمت واغلی چې دین لپاره منډو کوم وینا وکم راشم وکیدم سو نصرت کوم د الله دینه ويسدكم عن ذكر الله امن کوي تاسو لره د یاد الله نه امن کوي تاسو لره د مزنا مزنا من کوي اي تاسو من کې دن کې منی شوی ډیر ناکار شه چرس پودرو بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماؤكم يعلم الله من يخافه بالغيب یا ایو الذین آمنونا علت د حرمت دا سو سوزنا الله حرام کړ او سه حلال وجه سوا د پا وجه دا چې څوک تناول کوي په حرام باندې دې بد الله نه یریږي نه ځکه نو چې حلال خوري نو الله نه یریږي ځکه او چې حرام خوري نو پته ولګي دو دې د الله دوست نه ښه دې د الله نه نه یریږي دې د الله نه نه یریږي چې جواری خوري سود خوري نو د الله نه نه یریږي کنه چې اوس لیزوکا وبال امره دې لپاره جوزه کې سزا د خپل کار عفو الله ما سلف معاف کړی دی الله هغه چې مخکې کړی څوک چې واپس شو نو بدله به اخلي الله دا غنه او الله دې زورور خاوند د بدلا اوستلو حلال کړی شی تاسو لاره احکار د دریاب د دریاب احکار جایز او خراد لا فائدہ د تاسو لرا او مسافر لرا او بن کړی شوی په تاسو باندې اخکار د وچی سو پوری چی په حرام کې ویریږي د الله نه ذات دی الله طرف ته بتا جمع کړی شي ګرځول الله کعبه بیت الحرام لرا قیاما للناس سلاح د پاره د خلقو بیت الله د خلقو سلاح دی قیام للناس یا معنا پایداری د پاره خلقو ځکه مدارک ذکر کوي کيو کال حجونو کړو نو بیا ګوره مهلت نه ملاوي بیا به دنیا وران شي جعل الله نو کعبه چې دا د خلقو لپاره یو پایداری دی میاج د عزت او هدیه او قلای ده دا دې باج تاسو پوه شئ یقینا الله پویږي پاره چې بر د اوقاتا الله پاس زبانه پوه پوه شئ الله څخه ذاب والا پوه شئ الله بخون کې مهربان نشته ده په پیغمبر مگر رسولو د پیغمبر ډیوټي بلاغ دی بیان الله پوی پاشي چې تاسو ظاهر وي او پاره چې تاسو پټوي وایا نه برابر پلیت او پاک ګن او طیب ندی برابر اگر کې تعجب کیا چې تعالی را ډیر والد غان غن ډیر د ډیران یو کانال کې ډیران پروت دی په بل طرف ته دومره غوانی یو ماشه رتای بالای دا د سرو نو داغه قیمت کم دی دې قیمت ډیر دی نو په حرام مو دوکه کیږي اوري د یو سړي تنخواه ده 1000 روپۍ او بل چې ده تنخواه خو 300 ده خو فضل ډیر دی اوري فضل ډیر دی نو مدو کېږي په دې باندې چې هغه زرګونه پیدا کوي نه نه نه نه هغه ډیران دی ډیران کس ډیر نه سبا کوي خو حلال دغه زر بهتر دی هغه ډیران دی یو سره نری دی غوخه په کم ده خو حلال خورلې او بل د غوخه چومان دی دسی د حرام قتل دی دا غړ غړ کوناټی دی او دا غړ غړ چټی دی سره سړیا ګاندې دې په مقابله کې نشراتلې دا ګن څکه دې ډیران سره حلال خوراک هغه لګه غوخه د غیرت هغه درته بهتره ده د حرام د دې چمانو نه هیڅ نه جوړیږي وایا نه برابر غنو پاک غنو پاک کله برابر دي اگر کې تعجب کیا چې تعالی را ډیرواله د غان و دا غن ډیر دی اوري خود فائدې نه دی هیڅ فائدې نه دی ویریږي د الله نه او عقل مندو شي به کامیاب اوس ادب بے ځای تاسو مو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج هر کال فرض دی که په عمر کې فرض دی نو نبی اسلام وی که زوام نو بیا به هر کال فرض شنه بیا سخت نشوه نو نزول د قران کې په خپل بیان کیږي نو مخکې تاسو نو کوی ازانه چې حرج در باندې جوړ نشي او ایمان والو تاسو نو کوی په بار د سوزونو کار کړ شي تاسو ته نو بد بګړای که تاسو کوی دا غینا په وخت د نزول د قران کې سرګن بکړ شي تاسو ته معاف کړی الله دا غینا الله په خون کې بردبار یقینا تپوس کړو دا غنه یو قوم تاسو نه مخ کې بیا ګرځیدلو پاره انکار کوونکې بیا انکار کول ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسله ولا عام دا ساروی او چاغي په ځان باندې بند کړو نو یو شی چې الله نه بند کړي هغه په ځان مو بندو امام الزجاج مختلف اقوال ذکر کوي مفسرین امام الزجاج ذکر کوي چې وخه پنځه بچي بیراړ وخه پنځه بچي او دا اول هم ماده وا دویم هم ماده وا دریم هم ماده وا څلورم هم او پنځم کې نر راړ ودا او خډيره برکتنه ده نو غوږ به پری غوږ به پری کړو نو هغه به ورخوشه کړو دا د علی او په نوم باندې شو اوسو د دې پي سوالی دا پمن اک تک مونږ ته نقصان رسی دویم قسم بهیره وا پنځو بچی بیرال وخی او پنځم کې هغه نر بیرال نو هغه بچی به زبا کړه نو مور به پری خورا غوږ به پری کړه دا ټک دی دا موږ ته نقصان رسي دارنګي صاحبہ صاحبہ لس بچی به راړو او لس واړه مادیات وي و دا ډیره برکتانه ده محمد بن اسحاق ذکر کوي وسیله بیزی اول پیس بیرار نو دا به نظر کړو دا به نظر کړو حام چې عمر ډیرو عمر ډیرو چې د دو د هغه سانډا چې ددو اولاد چې دی هغه حامله شوی دی اولاد حامله شوی دی یا ابن عباس رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چاغه چې لس بچی به تنه پیدا وو و دې ډیر برکت دی دا څنګه د باندې سوارلی نشو کوله کنه اک ټک دی دا به پری خو دا الله نه دی بند کړی ته ولې په ځان باندې دو اخترو په مز کې واده نه کوي ولی دا بنه پیرازي نو مرقات ذکر کړی دی چې دا د شیو عقیده ده دا د شیو رواج دی دا یې محرم په لازم کې واده نه کوي ولی محرم کې دا سره لمبي دي دا خو د شیو خیال دی او ایمان والو علیکم انفسکم لا یذرکم من ضل اذا هدیتم آیت معنا کوم په کلاره ځکه آیت مشکل دی لفظي معنا را ایمان والو تاسو باندې لازم دي خپل نفسونه ضرر نه رسي تاسو ته هغه څوک چې گمراه شو اذا هتدایتم کله چې تاسو هدایت مونته تاسو ځان خپل مزه دوس کویو چې خلق ناروا کوي نو تاسو ته ضرر نه رسي تاسو خپل مزه دوس کوي خلق گمراه کیږي نو خپل کار ور کوي زائد څه مطلب شو بیان منه کوي ته نو یو تفسیر بعضی دا شو کی چې د آیت مطلب دا دی چې کله خلق دی حد ته ورسیږي چې یو سره ورته نصیحت کوي بیان کوي نو بیان پاغه مخاطب باندې پاغه سړی باندې اثر نه کوي هغه ډیر مغرور دی او د نور چې بیان کوي نو نور د فطری خطر ده چې نور ته ورته وینا کوي نو نور د فطری خطر ده نو په دې حالت کې او ایمان والو علیکم انفسکم تاسو باندې لازم دی حفاظت د خپل ملګرو خپل ملګرو حفاظت کوي ځکه چې نور مزید هغه فتنه د بڑاوی دو خطر ده لا ذرکم تاسو ته ضرر نه رسي کله چې تاسو عاجز شوي د امر بالمعروف نهي عن المنکر نه تاسو کمزوري شوي اوسو څه خبره کین نور د زبردست د فتنې خطر ده نو تاسو مجبور شوي امر بالمعروف نهي عن المنکر نشو کوله دویمه معنا ابو ثعلبه تاسو کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا بکلی دا وخت بکل راځي نو نبی اسلام وی دا هغه وخت به چې خلق خپل خواهشات پسې روان وي او هر صاحب دی رائے خپل رائے پس روان دی نو بیا کناره کشی دی وکی ګډ کې دی کینی درېما وجدا چې ابن ابي حاتم روایت کوي یو سړی مسلمانې دو نو پلاری کافر دی نو چې بیان ورته کوي نو دی وای حسبنا ما وجدنا علی ابانا بس موږ د پاره زموږ د پلار هغه طریقه خره او مسلمانانو بعد دې بیان کوو فاغوی موږ د پاره حسبنا ما وجدنا علی ابانا منګ د پاره د بیان منګ د پاره د خپل د پلا طریق نیکه طریقه خلا الله دایتون راولېګو دایتون راولېګو تاسو بیان وکړو او بیا دوی نه سمېږي بیا تاسو زو نقصان نشته تاسو زو نقصان نشته ابن ابي حاتم روایت مطابق او لند معنا حضرت شیخ القران رحم الله کوي چې من ظل ضرر نه رسي تاسو ته شرک دا چا چې شرک وکړه اذا ته دایتم کلا چې تاسو بیان وکړه بس سم خبره ده تاسو بیان وکړو یو سړی شرک نه وړي نه تاسو بیان وکړو یو سره د جواره نه اوړي نه یو سره تا بیان وکړو یو سره د حرام نه اوړي نه نو تاسو څه ضرر نشته مطلب دا خو چې بیان دیونه کوم نو ګور بیا تاسو ضرر رسی تب بیان کئے تب خبر کئے او ایمان والاو تاسو باندې لازم دی حفاظت د خپل ملګرو zarar نه رسي تاسو ته شرک دا چا گمراهی دا چا چې گمراه شو اذا تدایتم کله تاسو هدایت منته بیان وکړه تاسو بیان وکړه او جو سره نه منی کیږي نو بیا ستاسو نقصان نشته خو بیان دیو نه کړو ګور بیا به ستاسو نقصانی الله دې واپس کې دل تاسو د ټولو خبر بدر کې تاسو ته پاره چې تاسو کاون کې اوس مسله د شهادت ربط مخ کې سره هغه دا شهادت شهادت کولی یو سړی چې تلار لار کې مرګ راغی دو کسان ګوان دي هغه ته دا زما دومره پیسې دي غړای دا دا زما کور ور کوي نو کسان دو بشهادتو کی او دا غمړي فلانه ځای کې مړ شو دا غړای دا روپۍ راکړي دي او هغه به سوګن کوي چې موږ دا مقسم له یا مال زمونږ ډیره خوغه ده لیکن دروغ شهادت موږ نه کوو